الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الآية ديروا معززوا مسلمانانو مجاهدینو او اوریدونکو وروڼو مونږ تاسو د خلیفه واجبات او حقوق وفیجاندل نو دا دویم باب په بیان د هغه طایفو کې دی چې کومې طایفې هغه د امیر خلاف کوي او امیر باندې خروج کوي او هغه خلک چې د هغه سره امداد کوي د طایفې ممتنعې سره امداد کوي نو د هغې خلکو حکم به ذکر کړی شي او دغه رنګي هغه خلک چې مکره دي د دغه طایفې ممتنعې سره ملګری کړی شوی دي په زور باندې د ځان سره ملګری کړی دي د غې نه زغره ګرځولې شوی د کافرو د ځان د پاره زغره ګرځولې دي نو دغه سه خلکو حکم بچي او دغه سره قتال به سرنګي معزز مسلمانانو ورونو هغه خلک چې هغه د دین د احکام هغه راخلي او هغه نه عملي کوي لکه دا مرتد او دا بيدین حکومتونه او دا وضعي قوانين دې کې د الله رب العالمین د دین ډیر احکام چې د غزای شوی دی او د خپو د لاندې شوی دی نو موږ او تاسو له پکار دي چې د دغسې خلکو د امداد او د هغې د نصرت او د هغې د محبت نه ځان وساتو، ځکه هسې نه چې موږ او تاسو هم د هغې په شان وګرځو. او څوک چې د دې امدادین دي له دغسې خلکو سره چې هغه د الله رب العالمین د دین دا احکام راخلي او هغه نه عملي کوي او د هغې التزام نه کوي، نو دغه خلک دا کافر دي او د هغې سره چې څوک امداد کوي دا هم کافر کیږي، د اسلام نه خارج کیږي. ځکه چې د صحابو په وخت کې بنو حنیفه د همدغه وجه نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وې سلف چې دی وي منعي زکات چې کوم و هغه په مرتد باندې مسما کړیو نو مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعه المسلمين وې سره د دین چې هغه رژیم نیولې منځونه هم کول او هغه د مسلمانانو سره جنگ هم نکو نو به فرمای فكيف بمن صار مع اعداء الله ورسوله قاتل للمسلمين و نو څنګه حکم به د هغه خلکو چې هغه د الله د دشمنانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنانو سره ملګری شوی دي او یو زید هغه په معاونت او دغه په امداد کې د مسلمانانو سره جنگيږي نو یقینا چې دغه خلک د مرتد او د اسلام نه خارج شوی دي د خبر د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوا اتشتم جل 1513 نمبر صفحه کې ذکر کړی شوی ده نو معزز ورونو موږ تاسو له پکار دي چې دغه سي خلکو نه خبر او آگاه اوسېګو او دغه سي خلکو دغه سي بيدینه قوانینو دغه سي بيدینه حکومتونو باید چې موږ تاسو ځان وساتو اوس حکم د قتال د هغه خلکو چې هغه مکره وي یعنی دغه طایفه ممتنعه راپاڅېږي مسلمانان د ځان سره ملګري کړي او هغه ځان دپاره ډال وګرځوي نو هغې سره به مونږ څنګه معامله کوو ایا د هغوی سره به قتال کېدلی شي او که نه به شي کېدلی ایا دوی به وژلی کېږي او که نه نو د دوی دپاره دوه حالته دي اول حالت دا دی چې مونږ ته دا پته نه چې الکه دې کې مکره شته او که نشته دی نو مونږ به دوی سره ظاهر معامله کوو او دوی سره به قتال کوو او سرائر او پټ راز دوی الله ته حواله دی او دا حکم په اتفاق د اهل العلم باندې دی چې هغه خلک چې مکره وي د طائفي منتنعي سره د کفارو سره چې هغه ځان سر په زور ملګری کړی وي او مونږ ته داغه پته نه مجاهدینو ته داغه پته نه نو د سره به جنگ کوي قتال به سره کوي ځکه مسلمانان چې د خپل وس پورې مکلف دي او دلته چې مومنانو ته پته نشته لري چې دې کې مکره شته او که نشته دویم حالت دا دی چې مجاهدینو ته خو پته ولګېږي چې لکه دې کفارو کې مکره خلک دي هغه خلک دي چې هغه په زوره باندې دوی د ځان سره ملګري کړي دي خو لیکن تمیز د هغې نشي کولی جدا کولی نشي نو بیا به دغه وخت کې د دوی سره به قتال کېږي او دا که ووژل شي او دا به وراني و الله رب العالمین به دې اول او اخر ټول خسف کی نو عائشه رضی الله تعالی عنها ته پوسو کو چې د الله رسوله د کې خو به بازارن خلک هم وي عام خلک بم پکې وي نو الله به سره غم پس مکه باندې نه باسي نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل او هغه به مسره چې الله خسب کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل ثم يبعثون على نياتهم دوی به په خپل نیتونو باندې چې ډیره پورته کیږي نو دغه وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای فالله تعالی اهلك الجيش الذي اراد ان ينتهك حرماته والله رب العالمین هغه جيش او لخر هلاکی چې هغه اراده د فسپکولو د حرماتو د الله کړی وي هغه کې بیا مکره او غیر مکره ټول الله چې دی هلاکوي او خسب کوي او بیا فرمایي مع قدرته على التمييز بينهم مع انه يبعثهم على نياتهم وای سره د دې نه چې الله رب العالمین په دې باندې قادر دی چې دې په منځ کې تمیز وکړي یعنی دا مکره او غیر مکره چې دې جدا کړي او بهم الله رب العالمین دې ټول هلاکوي نو فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين وای ځکه دوی نه پوهیږي په دې باندې چې دی کې مکره کم دی او کم نه دی او که چرته یو دعوه کوونکی دعوه وکړي چې زه چې ما باندې زور کړی شوی دی او مکره یم نو د ده صرف دا دعوه چې دلته پیدا نه رسوي د ده صرف په وینا باندې دی چې دی نه خلاصېږي چې دی وایي چې زه مکره یم او په زور باندې کافر د ځان سره راویستی وم مثلا اوس یو کس ونیول شي د کافرو په سب کې او هغه وایي چې زه دوی ځان سره په زور راویستی وم نو هم دا به وجلی کېږي او د باندې به اسلامي احکام چې جاري کېږي لکه د عباس رضی الله تعالی عنه په بارک په حدیث کې راځي وای عباس رضی الله تعالی عنه هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله ګیر کو په غزوه د بدر کې او د کافرو د ابو جهل سره راغلو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي لما اسره المسلمون يوم بدر قال يا رسول الله اني كنت مكرها نو کله چې مجاهدینو دی ونیو نو دوی ویل چې د الله رسوله زه خو مکره یم په زور باندې دوی د ځان سره راویستی یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل اما ظاهرک فکان علینا واما سریرتک فإلی الله وی ای عباس رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ستا ظاهر چې دا زموږ په مقابله کې دی او نور پټ کار ستا د الله سره دی که ته مکره او که مکره نه خو ظاهر کې زموږ مقابله کې راوته وي نو تا باندې به اوس د جیلنو حکم جاری کیږي نو دغه وجه نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي بل لو کان فیهم قوم صالحون من خيار الناس وای که چرته په دې مرتدینو کفارو کې د سیو نیکان خلک وي چې هغه غوره خلکو په ټولو خلکو کې او لم يمكن قتالهم الا بقتل هؤلاء او ممکن نه وي جنګ کول د کفارو سره مګر په وژلو د دغه غوره خلکو باندې نو لقتلوا ايضا فان الائمه متفقون على ان الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين اذا لم يقاتلوا وي دغه به موجل کیږي د دې د وجه امامانو اتفاق کړی په دې خبره باندې چې کفار د مسلمانانو نزغره جوړ کی او په دې باندې چې ځان ساتي نو به به دغه وجل کیږي او د کفار وجلو ته بلاره جوړیږي ځکه دا چې زمونږ را مخې ته شوي نو کفار مونږ نه بچ کېږي په دې باندې نو باید چې هغوی به مړه شي او کفار چې دی هغه قتل کړی شي او کفارو ته چې دی د مؤمنانو تورې ور ورسېږي او به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې فقهاو فرمایلي دي ومن قتل لاجل الجهاد الذي امر الله به ورسوله وایي څوک چې ووژل شي د هغه جهاد د وجنې چې الله رب العالمین په هغه باندې امر کړی دی د الله رسول په هغه باندې امر کړی دی هو فی الباطن مظلوم او هغه په باطن کې مظلوم نو کان شهیدا وبعث علی نیته و دغه سړی شهید دی یعنی وجل کېږي به ځکه چې تل ته پته نشته مجاهدینو ته چې دا مکره دی او کو پته هم لګيږي تمیز نه کېږي نو وجل کېږي بر دې لپاره چې کفارو ته د مجاهدینو تور ورسیږي او دغه سړی چې دا مظلوم دی نو دا شهید دی او په خپل نیت باندې به راپاڅېږي ته خبر د شیخ الاسلام ابن تیمیه مجموع الفتاوا اتیشتم نمبر جیل 1538 نمبر صفحه او به طریقه د جنگ کولو طایفې متنیعې سره غدا ده چې د دوی سره به قتال د عامو کفارو په شان کېږي فیقتل اسیرهم او د دوی جلی به وجل کیږي دغه رنګي زخمی چې دغه علاج بکیږي وتغنم اموالهم او د دوی مالونه چې هغه به غنیمت کیږي دا خبره په الاحکام السلطانیه صفحه نمبر 49 کې ذکر کړل شوې ده او شرح الكبير لسم جل یو سل دریم نمبر صفحه کې دا خبره ذکر ده خو لیکن کفار سره په دې کې د دوی فرق دی کچرته په اصلي کافر باندې مجاهد چې دی غالب شي او اصلي کافر توبه وباسي دغه توبه به قبلېږي خو لیکن که په مرتد او طایفي ممتنعي والا باندې مجاهدین غالب شو او وروسته د قدرت د مجاهدینو نه هغه توبه ویستله نو د ده توبه هغه نه قبلېږي دنیا کې د دوه حکم هغه قتل دی په خلاف د کافر اصلي باندې چې کافر اصلي دغه توبه منظوره ده او دغه توبې ته به کتلی شي نو معززو مسلمانانو وروڼو دا وو بیان دغه طائفي ممتنعي چې دوی د اسلام نه خارج دي او جنګ او جهاد کول د دوی سره لازم دی او طائفه ممتنعه تاسو وپېژاندله هغه خلک چې هغوی د دین په احکامو باندې اقرار کوي خو لیکن التزام د احکامو د دین نه کوي یعنی قصدا چې د دین احکام هغه د خپل لاندې کوي او خلکو باندې چې دی هغه لازمي کوي چې دا احکام هغه ونه مني او هغه باندې عمل ونه کړي نو دغه خلک د اسلام نه وځي یو هغه خلک دي چې یو حکم پریدي خو لیکن التزام نه کوي دغه حکم نو دغه کبیره ګناه ده دا چې دی ګناهګار دی خو لیکن کافر کیږي به نه که چرته یو سړی هغه یو حکم د الله رب العالمین قصدن پرېښود او بیا چې دی په هغې باندې التزام کو او اصرار پې کو نو دغسې خلک چې دغه د اسلام نه وځي او د اسلام نه خارج کیږي وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین